اے ربا مونږ یو आवाज کونکي واورې دو چې خلک ایمان ترابلل او ویلي چې خپل رب اومنه نو مونږه داغه بلنه قبول کړه نو اے ربا کمی خطاګانې چې زمونږ نشوي دي هغه راته معاف کړه او کمی بدای چې په مونږ کې دي هغه رانه لری کړه او زمونږه خاتمه د نیکانو خلکو سره وکړه